د دې زینا دویم باب د صورت شروع کی او دا دویم باب دا شروع کی دا بچلیږي تر د وصل وختمایات پورې دا چلیږي په دې دویم باب کې شپږ خبرې بیانی اول دلیل باطل د مشرکانو استدلال نیول په مشیت باندې مخکیم د آیات بیان شوی پنځه دیرشم کې دا بیانیږي دویم دلیل نقلی اجمالی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه شپږ دیرشم کې دا بیانېږي او تسلی ده په اوم دیرشم کې و دیرشم درېیمه خبره زجر په انکار د آخرت باندې دا خلک د قیامت نه انکار کوي ولې یې کوي اته دیرشم کې هغه بیانېږي څلورمه خبره بشارت دی مهاجرینو ته چې د خپل دین او د ایمان د حفاظت د پاره خپل کور کړی پرې خره د الله تعالی د رضا لپاره د هغې حال وګوره یو څلوېښتم آیات کې دا بیانېږي پنځمه خبره یو اعتراض پر رسالت باندې او د هغې نه جواب درې څلوېښتم آیات کې ترغیب د قرآن کریم د څلور څلوېښتم آیات کې او شپږمه خبره تخفیف دنیوی پنځه څلوېښتم او اووه څلوېښتم کې را بیاني د هغې نه بعد بیا دریم باب شروع کی وقال الذین مخکې د آیات دا آیات چې مخکې سورۃ الانعام کې بیان شوی هم دغه سی آیات حاصل د دې آیات دا دی مشرکانو به شرک وې کاو بی دینی وې کوله د ځان نه وې حلال او حرام ګڼل او بیا وې استدلال نیوا په تقدیر باندې او تاسو ته ما په هغه کې ویلیو چې دا به ذکر کاوه په طریقې د الزام سره په مؤمنانو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام به دا خبره کوله چې هر شی په تقدیر کې لیکل شوی دی په تقدیر الهی باندې نو دې مشرکانو به شرک کاوه او بیا به دا خبره کوله چې وای صحیح ده دا په تقدیر کې لیکل شوی نو موږ په دې باندې ګناهګار نه یو خدا په تقدیر کې لیکل شوی دی کنه نو دې آیات کې الله تعالی دا غي جواب کوي راتلون کې آیات کې جواب بیانې او مشرکانو کې دوه قسم شرک یو شرک په عبادت دویم شرک په تحلیل او تحریم نو الله تعالی به غدوانه رد کوي وقال الذين اشركوا وایا کسان چې شرک کړی لو شاء الله کو وختل الله تعالی ما عبدنا من دونه من شيء بندگی بنو کړی مونږه من دونه سوا د الله تعالی من شيء د هیڅ د هیڅ عبادت به مونږ نه کړی دا خدای الله خو خراب تقدیر کې زمونږ لپاره لیکلی نحن مونږ ولا اباونو نه زمونږ مشرانو ولا حرمنا یو قسم عبادت بیان شو رد یو شرک په عبادت پغی کی دویم ولا حرمنا من دونه من شین او نه به حرام کړی مونږ سوا د من دونه سوا من دون اذنه سوا د اجازت د الله تعالی من شین څه شی دا خو د الله په اجازت باندې ده من دونه من دون تقدیره و اذنه بغیر د تقدیر او د اذن نه مونږ بسنه وکړي کذالک فعل الذین من قبلهم الله تعالی پرد کوي دغه سی کار کړي وا کسانو چې مخکې ردیونه د دیو نه چې کم مخکې تیر شوی الله تعالی وای هغه هم دغه کار کړي او کذالک فعل الذین من قبلهم دا یوازې د دې کافرانو خبره نه ده الله تعالی وای د ټولو کافرانو دا خبره ده ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی را لېږلي د پاره د اثبات د توحید او د پاره د رد د شرک حاصل د جواب دا دی دیو چې دا کوم اعتراض کړی مونږ دا شرک کو الله تعالی په دې باندې راضي دی که الله تعالی په دې باندې راضي وي نو ستاسو په شرک باندې ان انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دغه د رد د پاره ولې را لېږل الله تعالی خو کدا مشروع کار وې مشروع وې دا جایز وې نو بیا الله تعالی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ودرلېږل ولقد بعثنا فی کل امه رسولا یقینا لګری دی مونږه په هر یو امت کې پیغمبر په هر یو امت کې مونږ پیغمبر لګل دی په څه باندې په دې دعوت دغه داو خبره دغه داو ان عبد الله چې بندگی خاص کړي الله تعالی وجته نیمو توغوت او ځان بچ کړي د بندګۍ د غیر الله نه د توغوت د بندګۍ نه ځان بچو ساتي توغوت هر معبود من دون الله ابن قیم رحمت الله علیه وی کاغه اوسانی که بوتانی که انسانانی که پیریانی د الله تعالی په خلاف باندې چې چا خبره ومنله بس دغه طاغوت د مخکې د تفصیل پوره بیان شوی د سورۃ البقره کې فمنهم من هدى الله نو کله چې د الله تعالی پیغمبرانو بیان کړی دی نو خلق دوه ډلې شوي فمنهم من هدى الله نو بعد ردیونه هغه څوک دي چې هدایت او الله تعالی کړی او منهم من حقت علیه الضلاله او بعد ردیونه هغه دي چې مضبوطه شوی ده پخه شوی ده پاغي باندې از دلاله گمراهی یعنی په هغې باندې فیصله ده ګمراهۍ شوې ده او په دې کې تسلی هم ده یعنی هدایت دا د الله تعالی په اختیار کې دی فسیرو فی الارض نو ځای وګرځئ په ځمکه کې فنظر وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین وګورئ په نظر په وګورئ په نظر د عبرت باندې چې څرنګه یو انجام د تکذیب کوونکو چا چې د الله تعالی پیغمبران او کتابونه مسله توحید دروژن ګڼلی ده د هغې حال وګورئ او سیرو مې ورته ویلي دوه معنی لري قرآن کریم کې عمومي یو دا چې وګرځئ په خپو باندې مشي بالاقدام ته مراد د ځای وګرځئ لاړ شئ د ځان سره ډېر روپۍ راواخلئ جادونو کې سفر وکړئ دغسې لانچونو کې ګاړو کې وګرځئ کم ځای کې چې مکذبین دي الله تعالی تباه کړي دي د هغې علاقې او کنډراتو سم شته دی نو هغه د الله تعالی په اختیار کې ده او څوک به داسې چې حق مقابله ته ودرېږي هغه ستا په اختیار کې نه دی بس ستا په اختیار کې کم کار دی بس هغه کوه ان تحرس علی هداهم که حرس کې ته علی هداهم د دې په هدایت باندې فإن الله لا يهدي من يضل نو هدایت نه کوي الله تعالی او چاته چې هغه الله تعالی بلاري کړی زدی او عنادي کافر دی الله تعالی ته هدایت نه کوي ځکه الله تعالی به د جهنم هم د چانه ډکوي وما لهم من ناصرین او نشته د دوی دپاره هیڅ مددګاران ګورئ الله تعالی تر دې علم اوس چې چاته الله تعالی هدایت نه کوي نو د پیدایش نه پنځوس زره کاله مخکې د الله تعالی په علم کې دا وه چې دا انسان به ایمان نه راوړي نو بس الله تعالی هغې ته هدایت نه کوي د الله په علم کې خو هغه وه که نه د هغې په تقدیر کې دغه ولیکلی شول وما لهم من ناصرین او نشته د دوی لپاره هېڅوک مددګاران واقسمو بالله جهد ایمانهم ذکر کیږي زجر په انکار د باس بعد الموت باندې مخکې رد ذکر شو ردی په شرک باندې اوس زجر ذکر کوي په انکار د باس بعد الموت باندې په دې کافرو کې خو یو خبرنده بلکې شرک هم کوي نو دغه سي د قیامت نه انکار هم کوي وای مرګ راځي خو دوباره ژوند نشته لري دوباره ژوند به بیا نه بس وای دا زندگی د دنیا نموت و نحیا بس چې یو څه پکې ژوندي کېږي یو څه پکې مړه کېږي او دوباره ژوند چېرې بیا نشته دی الله تعالی په هغې باندې رد کوي واقسم بالله جهد ایمانهم او قسمونه قسمونه کوي په الله تعالی باندې پاخه او مضبوط قسمونه څنګه قسم کوي دا اوسه قسم دی لا یبعث الله من یموت چې ژوندي باندې کې الله تعالی څوک چې هغه مړه شوي دي چې څوک مړه شوي دي الله تعالی دوباره نه را ژوندي کوي بلا ولی نه ولی نه را ژوندي کړي وعدا علی حق دا وعده ده په الله تعالی باندې یقیني رښتینی وعده ده ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن جد د خلکو نه پوهیږي دا آیات دلیل لري پرې باندې مشرکانو به په الله باندې هم قسم کو په غیر الله باندې به هم قسم کو خو لیکنه په الله باندې چې کوم قسم هغه به مضبوط ګڼه هغه به قوي ګڼه نو الله تعالی دوه فائدې د هغې بیان کړي دي یو خدا چې په دنیا کې چا په کوم مسایلو کې اختلاف کړی دی الله تعالی به د هغې فیصله وکړي او د اختلاف نه مراد تاسو ته مویل د عقیدې اختلاف دی یو طرف ته کفر دی بېدیني ده شرکي او د طاغوتي نظام دی بل طرف ته موحدین دي مؤمنان دي مسلمانان دي عقیده د حاکمیت برابر ده دا فیصله به الله تعالی وکړي دویم قیامت الله تعالی زکه قائمي د دې لپاره چې کم خلق دروغجنو په دنیا کې کم کافرانو بی دینه خلق اغه ته به الله تعالی دا غي دروغ وروخی چې تاسو دروغجن وي دې آیت کې دا دوه پیډې ذکر شوې دي لیبین لهم لیبین دیر پارش بیان کې الله تعالی دیو ته الذی هغه خبرې او هغه مسائل اختلافونه پیچیدي اختلاف کوي پاږي کې وليعلم الذين كفروا دې لپاره چې پوه به شي کافران انهم کانو کاذبین چې یو دروغجنو دا دوه پیدې شولې انما قولنا لشین دا الله تعالی و دا دوباره څنګه راپورته کوي دا خو دومره زیات مخلوق دی نو حاصل د آیات دا دی الله تعالی ته څه ګران نه دی الله تعالی چې یو شي ته د کولو اراده وکړي نو کون وای په یکون نو بسا موجود شي او بعضی بعضی علماو لیکلی دي الله تعالی کن ته احتیاج نه لري کن وای نه الله تعالی بلکې دا عبارت دی د اراده ده الله تعالی بس اراده چې الله تعالی د یو شی اراده وکي بس په خپل موجود شي او دویمه خبره دا ده چې اول پیدایش الله تعالی کړی دی د مخلوقاتو نو اول پیدایش د یو شی اول اول ځل باندې جوړول د یو شی ګرانی الان کې الله تعالی تغاول ځل پیدایش اسانو نو دویم ځل چې بیا یو شی سړی جوړوي خو نقشه بیا ښه اسانه خبره مې وکړه داسې نه چې ځان پې پوه نه کوي اول ځل الله تعالی پیدایش کړی دی الله هر شی چې انسان اول جوړی نو انسان ته اول ځل ګرانی الله تعالی چې اول پیدایش کړی دی الله ته هغه اول ځل پیدایش هم اسانو انسان چې یو شی جوړی نو اول ځلو ته ګرانی خو په دویم ځلو ته بیا هغه اسانی نو دغه سي الله تعالی اول پیدایش د انسان کړی دی خو الله تعالی ته د اول ځل هم اسانو نو په دویم ځل خو په طریقې اوله سره بیا پای کې څه مشکلات نشته لري الله تعالی ته انما قولنا یقینا وینا زمونږ لشین دی شی په واره کې اذا اردنا کله چې مونږ وغوړو هغه ان نقول له نو وای هغه په واره کې کن شا په یکون وسه موجود شي نو د الله تعالی په دې کې خصه الله تعالی ته کې ګرانی نشته ری ترغیب ال الهجرت بشارت مهاجرینو ته او روت تیر مخ کې سره داره مخ کې د ظالمانو ذکر شو را کافرانو د طاغوتی نظام ذکر شو نو اس الله تعالی ذکر کوي د دغه ظالمان نه بچاو د پاره طریقه د ظالمانو د کافرانو نه بچاو طریقه دار چې هجرت وکا او هجرت چې بیا درې قسمه ان شاء الله سبانی درس کې بغا راځي کله الله تعالی طرف نه خیرو ان شاء الله تعالی هجرت درې قسمه لري هجرت لدین دی هجرت لنشر الدین یو دی هجرت هجرت لحفاظت الدین او دویم دی هجرت لتعلم الدین او دریم دی هجرت لنشر الدین د سورۃ الکهف مطلب دغه دی د خلاصه ده درې خبرې والذین هاجروا اکسان چې هجرت کړی په الله په الله د الله تعالی لپاره لله دا الله تعالی په لار کې من بعد ما ظلمو ورسره دیونه چې دیو سره ظلم شوی دی من بعد ما ظلمو کې اشاره شوله علت ته هجرت ته علت په دا دا هجرت په خپل خوخه باندې نه کړی بلکې د ظلم د وجې نه کړی ظالمان په ظلم کې دی وجې نه هجرت کړی دی نو الله تبارک تعالی فرمای لنبوی انهم په دنیا حسنه خامخا زیب ورکو مونږ دیو ته په دنیا په دنیا کې حسنه ډیر خیسته خیسته زی او خیسته جون به الله تعالی درکې په هجرت کې ولا اجر الاخرت اکبر او خامخه ثواب د اخرت خو ډیر زیات لوی دی لو کان یعلمون کدی پویږي الله وای که پویږي په ما باندې صحیح عقیده او ایمان وساته مهاجره نو ستاره پاره به زید د لزه در کومه ستا د خپل زینب الله خیسته زید در کومه او په آخرت کې له دومره اجر در کومه چې تا ته د هغې مقدار نه معلوم الله تعالی ول خیسته زید درکړي مخکې مې درته ویلي وو دغه لیکلي دي مفتي شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې لیکلي دي د مهاجرینو په باره کې د الله تعالی لوزونه بالکل رښتونی دي خو لیکنه اخلاص نیت غواړي او د الله تعالی په وعدو باندې پوره اعتماد کول غواړي د الله په لوزونه باندې پوره اعتماد وکړي مهاجرینو ګوري الله تعالی دروغ نه دی ویلي الله تعالی دروغ نه وایي که چا دا ویل چې الله تعالی سې ویل او دروغ ویل په دې باندې کافر کیږي نو الله وی لنبوئنهم فی الدنیا حسنه په دنیا کې ورته ښایسته ځایونه درکم او بهترین ژوند ول درکم ولا اجر الاخرت اکبر او ای مهاجر استاد اخرت ثواب ډیر زیات لوی دی خو لیکنه د الله په وعدو باندې پوره کلک کلک یقین کول او دغه سي خلوص نیت ځان کې اخلاص پیدا کول چې هجرت در سره پاره کړی دی او سره پاره چې هجرت کړی دی نو پاغه باندې کلک ټینګېدل استقامت کول او په حدیث کې راغلی دی المهاجر من هجر الخطايا والذنوب واړه ګناهونه پرېږ دی لوی ګناهونه پرېږ دی المهاجر من هجر ما نه الله عنه ورسوله چې الله د الله تعالی پیغمبر د څنګه منع کړي دا غینه منع شه نو بیا د الله تعالی لوزونه بالکل صحیح دي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وای وای زه جمعات کې ناسومه او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم یو حلقه وا صحابه کرام را جمع شوي او یو دغه جوړ کړی یو مجلس یې جوړ کړی جماعت کې فقراء من فقراء المهاجرین قعود و ځان له ناسومه او د مهاجرین څخه صحابه کرامو هغه ځان له غونډه جوړ کړی په جماعت کې ناسو وی نبی صلی الله علیه وسلم رانه نوت انصار صحابه کرام ځان لدی او مهاجرین ځان لدی وی نبی صلی الله علیه وسلم دا غي سره کیناسته فقعد الیهم نو وی ځان لناسمه نبی علیہ السلام دا مهاجرین او صحابه کرام سره کیناسته نو بقومت الیهم زم پاسې د مداغي سره کیناستم مهاجرین صحابه دي مهاجرین چې یو بل سره یو ځای شنو بیا خبرې ترې کوي کنه خپل علاقې او داسې چل بوشي او داسې شوی وو دا ښکته وبره نو صحابه کرام هم ناسو بس دغه سوچ فکر کیو نبی علیہ السلام سره کیناس نبی صلی الله علیه وسلم هغه خوشاله ول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زیر دی واخلی فقراء المهاجرین دا دی خوشاله شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا دا ویل وای زیر دی واخلی په سبا باندې په دې خبره باندې په انم يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب 40 عاما د عام مالدارانو خلکو نه به مهاجرین د سلويخ کاله به جنت ته مخ کیږي سلويخ کاله به جنت ته مخ کیږي مخ کی تاسو ته ما پرونم یو حدیث ویل او بل ورځ چې اول جنت ته ځینو دا به فقراء المهاجرین دي هغه مهاجرین چې هغه غریبانی او د غریبۍ تفصیل په حدیث کې راغلی داسې غریب دی چې دله مرګ راشي شهادت ور راشي او په دله باندې ډیر ارمانونه پاتې هغه پوره شوی لانی دا به اول جنت ته ځي او د نورو خلکو نه به څومره مخکې ځي څلوېښت کاله او دا مخکې ځي څلوېښت کاله او دا مخکې ځي نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خوشاله شول صحابه کرام دا خوشاله شول سنن دارمی کې دغه روایت موجود دی خو مهاجر چې مهاجر شي مهاجرینو خصوصا تاسو ته وایم د الله تعالی کتاب ته ځان متوجه کړئ د الله تعالی په وعدو باندې کلک یقین وکړئ صبر استقامت وکړئ امیر سے محترم وې کچه کارونه ونه کوي چرته هجرت بدنام نه کوي مهاجرین بدنام نه کوي المهاجر من هجر الخطايا والذنوب په خپل هجرت باندې سوچ فکر وکړئ چې موږ د هجرت د سره پاره کړی او بیا خصوصا د امیر محترم رحمه الله سره چې کم خلک را پاسېدلی نو هغه د ټي وي او د ویسیارون نه دا خبره شروع کړې وه د الله تعالی د نظام او د قانون اواز مونږ پورته کړی نو په موبایلو کې ویډیوګانې ډرامې د دې نه ځان ستا سره به الله تعالی څه کومک وکړي چې ته ټوله ورځ د الله تعالی کتاب د ستا توجه نشته دی او یو مهاجر داسي نه بې داسي ګمان په زمونږ نشته لري نو په خیر ګمان دی خو چې ټول ورځ موبایل کې ګوتې وهي د الله تعالی کتاب بیانېږي هغې ته نه یوازګار او د هیڅ د الله تعالی د دین لحاظ نه کوي الله به ستا څه لحاظ وکړي تاسو ته ما خبره وکړله مفتي شفیع رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا وعده د الله تعالی ټولې رښتونې دي خو لیکن خلوص نیت پکار دی او د الله تعالی په وعده باندې کامل اعتماد پکار دی او دغه ټول احادیث چې هجرت په باره کې راغلي دي دغه مخې ته کېدی المهاجر من هجر الخطایا والذنوب ما نه الله عنه ورسوله الله او د الله تعالی پیغمبر چې رسنه منع کړی دا غینه قلار شه نو واست الله تعالی لوزونه بیا بالکل صحیح دي الله تبارک تعالی دی په مونږ کې هغه صفات پیدا کی کم چې د صحابه کرام مهاجرینو کې او یوازې دغه نه چې الله تعالی ول په دنیا کې درکې بلکې الله تعالی وری جنت ته اول داخل کې سلويخ کاله ور نور خلکو نه مخکې جنت ته رواني او بیا دغه ته هم ما ډیر خلک داسې چې پرې هجرت کې ځان ستړی غني او څه ډیر خلک داسې چې غلاړل تسلیم شول نو دا غي په شان دي کنه شي صبر استقامت وکي د الله تعالی امداد بنوند راځي خامخا ان شاء الله او الله تبارک تعالی په پراخي دی باندې راولي چا باندې تکلیف مشکلاتي الله تعالی ته متوجه شي الله تعالی مشکلات حل کی نو پورا چیرې کامل اعتماد په الله تعالی باندې وکي کامل باور په الله تعالی باندې وکي الله تعالی ول زینم پراخه کی او الله تعالی بل روزیم پراخ کی ولا اجر الاخرت اکبر او خامخا ثواب د اخرت تیر ډیر لوی دی لو کان یعلمون کدیو چری پویږي دیو پویدل نو الله تعالی وچ ډیر الذين صبروا على ربهم يتوکلون په دې کې الله تعالی دوا اعمال بیان کړی دي چې هغه لازم دي د هجرت سره کله چې ته هجرت کې نو دوه کارونه په ځان کې ضروری پیدا کړه اول الذين صبروا د مهاجرین کسان دي چې کلک ولاړ دي او د الله تعالی په دین باندې صبر په درې قسمه لري د ګناهونو نه ځان منع کړی دی دا سی صبرو معنی داره چې د الله تعالی په تابعداري باندې کلک دي نو صبرو د الله تعالی په دین کې او ته په دې هجرت کې کم تکالیف راغلي پاغه باندې کلک ولاړ دي وعلى ربهم يتوکلون او پوره اعتماد او بروسه په الله تعالی باندې ده دا دوه کارونه په هجرت کې ډیر زیات ضروری دي صبرو ټینګ شوی دی په خپل هجرت باندې نو دا نیت او اراده مو کوي چې کله پاکستان آزاد شي موږ به هلته کیدو نبی علیه صلوات والسلام په خپل مهجر کې پات شوی دی د هجرت په ځای کې نبی علیه السلام پات شوی دی نو خپل هجرت چرته مات نه کوي هجرت ماتول دا ناجایز دی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی و ما ارسلنا او نه دی لیږلی من قبل که مخکې ستانه الا رجالا مګر نارینه نوحي الیهم وحی کړی د مونږ هغې ته فسلو اهل ذکرې نو د پوس وکړي دغه علم والونه ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهېږئ په دې کې اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او جواب دی له شبهې نه مشرکانو دا اعتراض کاوه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې ته د الله تعالی رسول نشي کېدلی ځکه ته بشر نو الله تبارک تعالی د هغې جواب کوي حاصل له جواب دا دی چې مخکیني انبیا علیه صلات وسلام چې الله تعالی رالیږلي نو هغه هم نارینه و هغه هم سړي نو د بشریت د رسالت سره څه منافات نشته بلکې رسول چی نو هغه بشری هغه انسانی اصل اهل ذکر نه پښتنه کوي دا هغه اهل ذکر نه د علماي کرامو نه ان کنتم لا تا ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ نو بس هغه دا غینه بیا پښتنه وکي دا آیات دلیل لري پرې باندې په وخت د نشوالي د علم کې ته په یو مسله باندې نه پوهیږي نو ته پوس کول د اهل علم نه دا فرض دی او دا لازمي دی او د الله تعالی پیغمبر هغه ته ویلی انما شفاء العی السؤال نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په تشکیل باندې وو دغه اوږد حدیث ته ابو داود او دغسې نور ډېرو محدثینو ذکر کړی دی نو صحابیه زخمی شوی دی یا مریض دی او په روایتو کې راغلی دی شج رأسه سر یې زخمی شوی د اوبو د استعمال ډېر تکلیف وته اوبه یې نشوی استعمالولی خو لیکنه اوبه یې استعمال کړلې صحابه کرامو ته چې دا او به استعمال کړه غسل کوو دی باندې نو په ماته په روایت کې راغلی بس پات شو هغه مړ شو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله خبره ور راور سول بیا نو وګد حدیث ته خپاغي کې وتا نبی علیہ السلام دا خبره وکړه ودا خو تاسو وجل قتل کړم دی چې غسل نه شو کولای د غسل ضرورت ته راغلی دی او سره زخمی دی نو قران کریم کې الله تعالی لیکنه یا تاسو مریضان یې او علا سفرین نو تاسو مریضان یو بر ته نقصان درکې نو بیا خو تیمم کول پکار دی په دغه سی وخت کې نو بیا ته نبی استعمال انما شفاء العی السؤال چې څوک مریضی په مرض د جهل باندې جاهل نه پویږي نو ربل نه پښتنه وکا هغه ورته راغی جواب درکې دیو جنا زمونږ د پنځشنبه دوره دی د خبرونه نوم دی پس الو اهل ذکر چا د کوم خبرې مشکلات یو ته تاسو کوي ان شاء الله موږ د خپل علم مطابق او د خپل کوشش مطابق باغی ته موږ جواب بیا ورکو او هغه ډیر اوریدونکو اوري او ډیر مسائل پای کې تقریبا مونږه تر د زرو پورې مسائل چې دا مونږ بیان کړی فصلو اهل ذکر ته پوس کوي دغه علم ولونه ان کنتم لا تعلمون کدن پوهیږئ تاسو په کوم مسله باندې بالبیناتی دې په عبارت کې تقدیر دی ارسلنا رسولا بالبينات لګلی مونږ را پیغمبران بالبينات په دلیلونو باندې و زبری او د نسیت په خبرو باندې بالبينات په دې کې اشاره ده دغه ته عقیده ته کې اشاره ده او و زبر نه مراد چې احکام او د نسیت خبرې ته مراد دي وانزلنا الیک ذکر او نازل کړ دې مونږ ته قرآنی کریم از ذکر مخکې بار بار ویل دي مراد تنه قرآنی کریم دی قرآنی کریم ذکر دی د قرآن اوریدل قرآن ویل دا ذکر دی او دغه سي قران ته ذکر زکوي چې دار ته الله دریا دی دغه سي قبر قیامت ته دریا دی حلال او حرام ته دریا دی لتبین للناس د نبی صلی الله علیه وسلم یو ذمہواری دې لپاره چې وضاحت وکړي د خلکو ته ما نزل الیهم دغه حکمونه چې دوی ته رالیږل شوي دي څوک چې د الله تعالی د کتاب وضاحت کوي تفسیر یې کوي او حق خبره کوي د دینه څه پټوي نه نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہواری ده او دا غره ټینګه کړی ده ولعلهم یتفکرون دې لپاره چې د خلک په کې سوچ او فکر وکړي دې لپاره دا قران کریم د سوچ او فکر کتاب دی لعلهم یتفکرون دې لپاره چې سوچ او فکر وکړي مفسرین لیکلی دي وای دې آیات کې اشاره ده د شرع دلایل ته از ذکر دین مراد قران کریم دی ادله د شرع سلور دی قران دی سنت دی اجماع دی او قیاس دی نو از ذکر قرآن کریم شو او دویم سنت د نبی صلی الله علیه وسلم لتبین لهم لتبین نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کین نو دی کې اشاره شوله سنت ته او دریم چره بیا دغه دی دریم دلیل اجتهاد دی اجتهاد د مجتهدینو نو که په اتفاق سره شی او هغه ته اجماع وای او که په اتفاق سره نو شی بازو کړه او هغه ته قیاس وای هغه ته سوی هغه ته قیاس وای نو لعلهم یتفکرون سوچ او فکر دی کنه اجتهاد دی نو که ټولو کړی هغه اجتهاد دی نو هغه ته ټولو که اتفاق سره کړی نه اجماع شوله او که قول له بعض وي او یا هغه پلانی ځای کې دا مسله داسې وه دلیل یې دا دی نو دا د هغې په شان د کېده نو دا همدغسې شو حکم دې ته قیاس وایي چې په مقیسن علیه کې نس موجودی او په ته د بلې مسلې حکم قیاسو کې په هغې باندې نو دې ته وایي قیاس امام شافعی رحمت الله علیه نه چا پوښتنه وکړه وای دا قران او ادله کوم دي د شریعت نو هغه ته پلانې پلانې پلانې پلانې دي او د قران کریم نه د غیر پاره ته درایل ویل خو خود لیکن د اجماع دلیل هغه ته پوسو کوي د قران نه ماته د اجماع دلیل بیان کړه د قران دلیل را ته بیان که خو لیکن د اجماع دلیل را ته بیان که خو لیکن د قران کریم نه بیان که نو تاسو ته مخکې ما ویلو امام شافعي رحمت الله علیه ته درې ورځې مهلت وغوښته او درې ورځې راته مهلت راکه په څلورم ورځ باندې راشه د قرآن نه ولې دغې دلیل درکم نو په درې ورځو کې درې سوه ځله قرآن کریم دا واړو درې سوه ځله د ورځې به سل ځله قرآن کریم کته د اول نه تر اخره پورې چې زه پکې د اجماع دلیل معلوم کړم نو بیا د سورة النساء هغه آیات ويتبع غير سبيل المؤمن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساعت مصيره ويتبع غير سبيل المؤمنين نو سبيل المؤمنين دا اجماع ده او غیر سبیل المؤمنین چې دی نو هغه ګمراهي دغه بې دیني ده دغه ته چې مراد د اجماع شوله لعلهم یتفکرون نو هغه ته الله تعالی ذکر کوي تخفیف دنیوي په درې آیاتونو کې 15 څلوېښ شپږ څلوېښتم او څلوېښتم اف امن الذین نو آیا په امن کې دا کسان مکرو سیئات چې مکرونه جوړ کړی دي ناکاره مکرو سیئات مراد درینه مخالفتونه دي د الله تعالی د دین د انبیاء علیه السلام خلاف د الله تعالی د کتاب د کتاب خطاب د خلاف مکرو سیئات ناکاره مکرونه جوړ کړی دي او د اسلام په خلاف باندې د سیسی شبهات و غیره دات مراد دي نو دا غي وسه درې درې تخویفات هغه ته الله تعالی بیان کړی دي ای یخسف الله بهم الارض آیا دیو په امن دی چې ورخکت اخکت به بوزي الله تعالی دیو دره بهم دیو دره الارض پر ځمکه کې دینه دا په امن دی او یاتیهم العذاب او یا راشي دیو ته عذاب من حیث لا یشعرون د داسې ځای نه چې دیو په هغې باندې نه پوهېږي دا د دې نه په امن دي ولې د الله تعالی دا قدرت نشته دی چې دوی په دې ځمکې کې ښکته ورمنډي ورمو ډېره پکې ورمنډلي دي ښکته په دریاب کې ورله غوپه ورکړې ده یوه غوپه یې ورکړې ده او قیامت پورې پته نه لګي بیا د نوح علیه السلام قوم یې تباه کړی دی پته نه لګي او دغه سی قارون اخکته پر ځمکه باندې ورمنډلې ده تر د قیامت پورې رواني نو الله تعالی وی دار دینه په امن دي نه په امن باندې نه دي دویم او یاخذهم فی تقلبهم او یا به اونی سیدیو در په تقلبهم په وخت د سفر کولو دیو کې په ما هم به معجزین نو نه دی دیو عاجز کون کې الله تعالی دره یا نه دی دیو بچ کیدون کې الله تعالی نه فی تقلبهم دو معنی دی سوره ال عمران کې هم دا بیان شوی دی یو سل شپږ نوي کې لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دا ذکر شوی دی نو د تقلب د تقلب نه مراد ګرځیدل را ګرځیدل په خارونو کې د پاره د سفر دی او تقلب د باب تفاعل استعمال شوی دی د باب تفاعل یو خاصره تکلف نو دې دې کې معنی سره په دې سفرونو کې چې خلک ګرځي نو مشقت او تکلیف پای کې ضرور شته نو الله تعالی دا کولی شي چې دا د سفر د تجارت د تللی دی په ښارونو کې ګرځي را ګرځي الله یې په دې ښار کې راونیسي او تباه کړي په ما هم بمعجزین نه لري دوی بچ کېدونکي د الله تعالی د عذاب نه یا نه دي عاجزه کوونکي الله تعالی لره دویم معنا مفسرینو ذکر کړې د تقلبهم نه مراد اوړېدل راوړېدل په بسترو کې دي مراد تین خپل کټ او خپل بستر ده الله داسې کولای شي چې ته د الله تعالی د دین خلاف کې په دې بستر کې دی پوټي پوټي کې او بسمی بسمی دی کې او غرق دی کې دنیا داسې غرق کړي او هم قائلون مخکې دیر شوی دی کنه نائمون او قائلون ډیر خلک الله تعالی غرق کړي دي د غرمې په ټیم کې قیلولای کولای د شپې ودو قوم د لوط علیه السلام له پښمنی په وخت کې غرق نه کته باین کړل وده و فی تقلبهم او یا خذهم درم درم تخویب یا به اونی سی غیر اعلی تخوفین اعلی تخوفین په حالت د يرولو کې فإن ربکم رؤوف الرحیم یقینا رب تاسو شفقت کوونکی رحیم مهربان دی تخوفین مراد سره نقصانونه د مال او د پسلونو د سارو تی مراد دی الله تعالی به را اونیسی په وخت د یارولو کې معنا سره الله تعالی وری د مال ختم کی ساروی به الله تعالی ختم کی فصل به الله تعالی ختم کی که الله ستا پر فصل باندې شل منټه غلې ورو اوري او غټ غټ کانی پیرا ولی نو دا ول الله تعالی غرق نکی ساروی دی د کور نه بهر ته ایستلی دی او غلې پیدا غکړه او دا سر سر ولې دو درې درې غلې ویشته نو دا ختم نشي ګاړه دي دی او دا د الله تعالی ولی پرې ګلو باندې لولي د الله الله تعالی ور کول شي دویم قول لم بصرین دار چې علا تخوفین مراد چیرې د دین مراد تعج... د دین مراد تعجیل اسراء او جلتی ته مراد ده نو او یا خودهم یا بونی سی الله تعالی دی در علا تخوفین په عذاب د تادی سره په عذاب د جلتی سره ضرب دی الله تعالی راونی سی درې معنا په سینې ذکر کړی د اعلی تخوفین یا د دین مراد یره دشمن ده الله تعالی بر باندې دا عذاب راولي چې دشمنان نه ویریږي د دشمنان نه ویریږي په هر وخت کې به دشمن یری هر وخت کې دشمن یره پاین ربکم یقینا رب تاسو را او پر رحیم شفقت کون کړي مهربان دي اولم یرو الی ما خلق الله من شیء اولم یرو الی ما خلق الله من شیء